وأسمي حروفا ستة عاوز ذکر کوم شپږ حروف لتغصها چې ته خاص کې هغې لرا به اظهار نون قبلها په اظهار د نون سره چې راغلی دا مخکې د دین د نون ساکن ابد الدهر ټول مر دا کوم چې مخکې ذکر شول يخفى بيانها پدې کې وای کله کله پټیږي بیان د دینون اظهار د دې نون کله په دې کې نه کېږي معنا دا ده خلک څه کوي نون پکې صحیح نه ظاهروي دا پکې خطا ده وې دې نه ځان وساتي چې نون ساکن او تنوین د حروف حلقي سره سکه هغه ته پټ کې او سرګن دی نه بلکې سرګن به وي اخفا به پکې نه کې چې پټه خصوصا غین او خا دا خو نږدې دی بیا د په اعتبار د دې نورو نو دا نون او تنوین بم سرګند دا شپږ حروف بم سرګند دویم خبره دا ده شدت به پکې نه پیدا کې داسې طریقې سره چې ګنې دوی دومره اظهار د پکې کو چې شد پیدا شي چې تاسو من خیل من نون د مشدد کو څنګه به من خیل من صحیح شو پټیږي د دې سره بیان د دې نون چې مخکې ذکر شو به اظهار نونین یا یخفا بیانها پټیږي د دې سرګندواله په وخت د ادا کې د دې حروف نفدون کبینها لازم دی پتا باندې بیان د دې حروف ولا تعصین امری اتنا فرمانی مکو د حکم زما ولا تشدد النون التي يظهرونها مشدد کوه منون هغه چې پاغه کې اظهار کوي دا قاریان وختي مې دته نون کې به مشدد نون بنوي كقولك من خيل لدى سورة الحشر لك دا قول ستاچ من خيل فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب فسورة حشر كرازي واظهارک اظهار ستا التنوین تنوین لرا فهو قیاسها دا قیاس ده ددی نون ساکن بانی نون ساکن کې لکه څنګه اظهار کیږي داسې پس کیم کیږي په تنوین کیم کیږي فقیسو علیها نو دام په دی ور قیاس کې قیاس مطلب دا دی چې دا غي کوم حکم دی د دیم شو نو غي کې اظهار دی نو دی کې مظهار دی فزتا الله دې تا کامیاب کی بالکاعب البکری کاعب دا هغه زنانه ته ویل کیږي چې نوی عمر والي پروګرام برابر کی ها دا به دې ځان سره دا به دې لیکلي ها د دې معنا به دې خامخا لیکلي ها پن راواغستو خو چې هو دې کې دومره فواید دي کتاب کې اول دې لیکلم نه کول سمځای دې کول ما ها فهذه حروف الحلق اخوش دا اوس خاتمه دا ورپسې وقد بقيت اشياء بعد لطيفه يلقنها باغ التعلم بالصبر دی وای وقد بقيت او بشک باقی پات شول اشیاء سسیزنا بعد پس د دینه چې ما دا منظومه ولیکل لطیفه داسې معمولي معمولي څیزونه پاتې دي یلقنها باغ التعلم دی وای وای غره ټول سيزونه مې دي کې نه دي ذکر کړي بعضې مې پکې پریم خول دا د سوک نه وای چې غنيزه پويګم نه نه دې لپاره مې پرېښول چې څوک ماهرین دي مدرسین دي ای به طالبانو ته بیا وخی هغه تعلیم او تعلم به وشي نو طلاب کرام به طلباء کرام به پوي شي یلقنها داغي بیان بو کی باغ التعلم هغه اراده لرونکي د تعلم چې طالبانو ته سبق خي بالصبر په صبر سره خپل سړی سینه ورته بیا د تفصيلات ویو کی فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر د پاره د ابن عبید الله چې موسی صاحب ده علی الذی يعلمه الخير په هغه کسبانی يعلمه الخير چې هغه تعلیم ورکړي دته د خیر الدعاء لدى الفجر دعا کول دی لدى الفجر د پښمنی په وخت کې دی وای واجب دی په مونږ باندې چی مونږ د مصنف دپاره دعا د خیر وکړو چی مونږ ته تعلیم راکړو د تجوید قواعد په دی کتاب کی ذکر کړل نو وای طلباء کرام دی څه کوي چی د دی کتاب تعلیم او تعلم کوي نو مونږ ته دیم دعاګانې کوي او ځانم یادای وایي، په موږ باندې هم لازم دي چې موږ دې طلباء کرامو ته څه وکړو؟ دعاګانې وکړو په پېشمني کې. نو الله دې ټولو علماوو ته څه وکړي؟ بدلې ورکړي اخرت کې چې دومره خدمات یې کړي. اجابک فینا ربنا واجابنا اخی فیک بالغفران منه وبالنصر. الله دې ستاسو دعا قبول کړي زموږ بارکه اجابک فینا ربنا واجابنا اخي فيك ازمون دعا دې الله ستاسو بارکه قبول کړي ته دعا مونږ ته کوه مونږ به تاسو ته کوو الله دې زموږ دا دعاګانې وای قبول کړي بالغفران په بخنه سره من هداغه طرفنا وبالنصر او په مدد سره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر سوارق الليل والنهار